نحمده ونصلي على رسوله الكريم رسیږي سو کوري هغه ټول ته زدا درخواست کوم چې زمنګ دا خبره په غور او سوچ سره واوري او موږ له پکار دادي چې بیا پاغه د عمل کولو کوشش هم وکړو زمنګ مقصد د دې خبرو دا دی د دې بیان دا دی چې زمنګا اصلاح د هر یو عمل شي خصوصا یو عمل زمنګ مخ ته روان دی چې عمل د قربانۍ دی دا یو لوی فریضه وا دا یو لوی عبادت او قرباني سره اخترونه د اختر منظوم دي پکار دادی چې منګه قرباني دا کا اختر دې چې په صحیح طریقه باندې منګه دا وکړو او زمنګ رب زمنګ نه پاغه رضا شي فضائل با تاسو تر ډیرو خلکو بیان کړی چې د قرباني فضیلت هغه ډیر زیات دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی چې پچا قرباني لازم وي او هغه قرباني نه کوي نو هغه د من سره عیدګاه ته نه راځي دارنګه د قرباني په یو یو ویخت باندې الله انسان ته اجر او بدله ورکړي چې په چا قرباني لازمي صحابه ته پوسو کو اې دا الله پیغمبر افسوف په ویختو هو اجر ملاويږي چې په کوم زناورو وړي لکه اوښ ګډه شو نو پیغمبر پاک وی څنګه چې په وخته ملاویږي نو دارنګي په وړې هم ملاویږي موږ له پکار دادي چې دا موږ یو اهم عبادت دی او موږ دا اهم عبادت وګڼو دا د پوخانو انبیاء علیهم السلام خصوصت د حضرت ابراهیم علیه السلام دا طریقه وا سنت ابيكم ابراهيم دا یو طریقه وا دا نه چې دا سنت دي قرباني واجب عمل له چې پچا فرضي خود قرباني د پاره مخ کې د نصاب ضرورت په د نصاب کې خلک ډېر پریشان دي خلک په دې مسله ځان نه پوهه کوي چې په سوره نساب باندې په نارینه او په زنانه باندې قرباني لازمیږي دار یو سیز خپل خپل نصاب وی د سونه خپل نصاب دی اونیمی توله د سپینو زرو خپل نصاب دی دو پنځوس نیمی توله ساڑی باون توله یا د هغې قیمت پیسې چې چا سره یي نو په هغې باندې قرباني لازم ده نن سبا د چاندې قیمت شپالس اول سو روپۍ غالبا تولې ته رسیدو دا رسیدلو والدا او رسیدلې دا پرونی خبره بل رزنې چې ما حساب کړو د زرګرانو سره تر ګرده کا چې دا معلومات زرګر ته خوي چې سونه په سو او سپین زر په سو دي نو هغه 15 پېته زرا صد پاس روپۍ جوړ کړې وي د 2.50 تولې د سپینو زرو نه چې چا سره 15 پېته 315 روپۍ د پاسه 15 پېته زر روپۍ چا سره موجود وي دا د حوایج اصلیو نه داغه فالتو وی دې ته داغه ضرورت نه نو پاغه قرباني لازم ده یو سره وی چې نور پیسې خو نشته چې دې باندې زو قرباني وکم دا خو کمیږي که کمیږي او کنه کمیږي نه نصاب تا سره پوره دی د ګړو ځان له نصاب دی د نورو زناورو ځان له نصاب دی دا د پیسو د سرو او د سپینو زرو د نصاب بیان ما وکړو او که یو بنده سره وای چې ما سره دو تولې درې تولې سونه ده نور ما سره لزرا پنځل زرا شل زر روپۍ دي دا ما له یو بل راکړي دي او ما سره پرتی دي او دا فالتو دي نو په دې نارینه او زنانم قرباني لازمه ده ځکه چې نصاب دو شو یو نصاب سيزونه دو شو اگر چې خپل هغه نصاب چې ځان لې چې ځان لې نو دا نصاب دی ککلا د سره پیسې د سره سپینوي د سره سره زروي د سره نور سيزونه یې هغه ک بیا لګ لګي هغه به یو ځای کیږي او چې دا هغه ټول قیمت 15 شپېته زره روپو ته رسیدا 2.50 تولې د سپینو زرو ته نو پاغه قرباني لازمه ده او اکثر زنانا دیواوري زنانا کوشش کوي د ډېرو جامو د ډېرو پیزارونو د ډېر ډیکوریشن سامانونو د سرو د سپینو د پیسو هپای کې ناغه صدقه فطر ور کوي د سرسایا او نای کې قرباني کوي نای کې د زکات ګوره د زکات او د قرباني او د صدقې فطر لغوند مسائل د یو بل نه لغوند فرق شته په زکات کې په دې نصابونو باندې کال تیرېدل فرض دي او په قرباني او په سرسایا کې فرض نه دي چې نن تا سره رااله اوس پورې تا جزوي ام تمالک د نصاب وګرځې دي دا اختر په لومبۍ ورځ تا سره پیسې رالی یو بل درکړي معتبر خلک کی لزر یو ورکی درې زره بل ورکی پنځه زره بل ورکی او دغه انسان د پنځو شپېتو زرو مالک شو په لومبۍ ورځ د اختر په د قرباني لازمه ده په دویم ورځ د اختر ام قرباني په لازمه ده قرباني واخلي نو ګوره دو تولی سونا تقریبا نن سبا یو لاک پشپگی زرا پرونا بررزنی خبر را یو لاک پشپگی زرا بانی تولا را نو چې دو تولی د چا سره یې د سرو زرو نو تقریبا 2.5 لک روپۍ شوې دو زره د پاسه او دغه انسان سره لز زره پنځل زره نورو روپۍ شته دغه انسان سره کناری نه یو که زنانه د دریو جوړونه علاوه چې سوره جوړی وي هغه بم پدی کی حسابيږي یرا خو ما استعمال کړی دي ایستا استعمال له او کنه دی خو هغه به استعمال ځکه که ته بیکاره کپړې هم نن په یو ځای کې اخلې جوړې شوې نو د زنانو استعمال کپړې چې هغه په درې زره سوټ نوې شوې نو په زرو خو هر څوک لري کدرې پیری استعمال شوي سلور پیری استعمال شوي نو دا غا جامون قیمت بلګې چې کمی کپړې جوړې شوي داغه هم چې تقریبا دا استعمال شوی دی دا ز خرصوم یا دا ز علم د دې قیمت د دورې کا 1500 جوړیږي ک 300 جوړیږي د جوړې او کمی چې جوړ شوی نه دی نو هغه واقعي ته ایګرانه نو د دریو جوړونه علاوه ځکه چې د انسان گزاران وخت ریدل په دریو جوړو باندې کیږي کاغه د سړی او کاغه د خزي نن سبا د هر چا بکسه هغه ډکری د جوړونه پیزارونه دي کپړې دي رومالونه دي ار یو شی دی راغه با د دریو جوړونه علاوه هغه جوړې بم حسابي ګداغي قیمت یو چې داغه نه لزر جوړیږي کشل زره جوړیږي چې د دې زنانه سره نارینه سره نور سوره پیسې اغم او سره سپینوي هغه ټول به را جمع کې چې دا هغه ټولو قیمت د 2550 تولو د سپینو زرو یعنی شپېته 15 شپېته زره روپۍ ته جوړې دي نو په دې زنانا نارینه قرباني لازم ده کوي له ما سره دور دینو دا به کوي کدا هغه وزن کیږي نور پیسې وسره نه خاون ته بوي لار ته بوي رور ته بوي چې زما هو نصاب دوره برابرېږي ما سره نور پیسې نشته خاون نشته هغه به دې حق ادا کوي دا رنګي د حوایجو اصليو نه چې د انسان هغه ته ضرورت نه لکه نن سبا موبایل هم دی په موبایل باندې درې څلورو پنځو شپږو زرو موبایل باندې د انسان گزاران کیږي وخت په تیریږي دا جدا خبره ده چې هغه ځان له شپېتو د او یو زرو موبایل غسته د 500 سلويتو زرو موبایل ساتي نو نقدیت او سره جامعي درې ور علاوه او دا غالک او جنې هغه قرباني نه کوي یا ساته د دین اوم یا کور کې ویسا ډیش هغه سيزونو خنن ختم شوی دی ځکه هر چا سره ډیش هغه موجود دی دویم دا چې کوم زنانا په واده کې جهیز کې نن یو لوی لعنت دی داسې سامانونه به ولکې چې هغه کال کې یو ظلم نه استعمالېږي ډیکوریشن سامانونه کال کې پوره کال کې هغه سامان نه استعماليږي د زنانه هغه ایخي چې دا زما سامان دی نو هغه سامان چې کال کې یو ظلم نه استعماليږي لکه دا زلوخي دچکی وی پتلی وی داسې آلات وی دا غي د استعمال چا کال کې یو ظلم نه استعماليږي رورا هغه به هم پدې کې نصاب کشمیر آب راولې نو پکار دا ده چې دور سامان په واده کې وشي چې هغه خزه باندې قرباني او سيزونه سیوای سيزونه راځي نه قرباني نه کوي زکات نه ور کوي او هغه سيزونه ساتي کال کې یو ځل ماغه داغه استعمال نه کیږي نو دا کده نارینه او کده زنانه او سره ځکه موبایل د حوایجو اصلیو نه هغه زیاتی شه دی خو چې د خپل عد موافقي اتو او د الله سو دولو زرو موبایل باندې گزاران کیږي نو ته د شپې ته زرو موبایل ساتي دا یا زرو موبایل ساتي او ته هم قرباني نه کیږي ما باندې قرضه ده ما باندې دادی دارنګي کپڑے وګوره نو دې سيزونو په داسې خلکو باندې قرباني لازم ده چې دو نیمې پنځوس تولې د سپینو زرو قیمت نن سبا 15 شپېت زرا 1500 روپۍ غالبا جوړیږي چې دوره قیمت د چا سره یي کاغه د موبایل په طریقه وي کاغه د اسباب چې کور کې یو ظلم نه استعماليږي کاغه د جوړو نه کاغه د سونې نه کاغه د سپینو ټول برا جمع کې او 15 شپېته زرا 1500 ته داغي سيزونو قیمت رسیدو نو قرباني په لازمه ده دا خو د قرباني د لزوم مسله ما بیان کړه اصل باندې خلک نه ګوري بل مسله چې قرباني کې نو قرباني ورو کې ساروي یو غټ ساروي دی چيله ګډ پیسه دا د دې لپاره عمر دی یو کال غاخونه یې ښه خبره ده که غاخ نه نو یو کال د دې لپاره پوره ضروری دی چې کال کې یو رزم کمی نو دا غي قرباني نکی هو د غټ ساروی لپاره سخه کټه وا غوې میغه اوغه دا غي لپاره دوه کال شرط دی یا غاخونه دوه غاخي که غاخونه نه یې نو چې دوه کاله په هغې مکمل تیر شوي وي دوو کالو کې یو ورځ کمی نو د هغې قرباني نه کیږي بله دا ډېر احتیاط پکار دی اکثر بغیر د غاخونو سره ساروی والی یو ها د کور ساروی یا ډیر اعتمادي کسي ګینه اکثر د دې کوشش مکوي اکثر کوشش داو کې چې غاخونه کړی ان اعتماد په چا پکار دی هو یو داسې بازی چې هغه ډېر اعتمادي تا ته معلومي چې د په خپل مال کې دروغ نه وي نو خو خبر را خو به تر دا دا چې غاخونه کړی نو دا غیر لپاره دوه کاله چې په دریم کال کې رواني ورو کې ساروي چې له ګډ پیسو په یو کا په یو کس کېږي سخه کټه کټه او جوټه میغه غوی دا د یو کس نوالی تر وو کسانو پورې کیږي خدانه چې دې کې طاق ضروری دی یو دی یا دی درې یا دی پنځه یا دی وینا دا زما او ستا خبرې دي پدې کې د یو نوالی انسان بخپل حالت ته ګوري چاله الله وسور کړي نو ځان له په یو لاک روپۍ اوسخه کټې والی او داغه وس کمینه په 50 زره والی هو دوه درې ملګری یو ځای کیږي ځان له برابر سیزوالي نو دا عمر داغه داو عمر او شرکا په یو کس او په ډیرو کسانو بل لا چې د دې د بارا قرباني چې کو داغه دو څه شرطونه دي دا شرطونو لاندې منګه قرباني وکړو علماو دا قرباني شرطونه بیان کړي چې دا غې نه بغیر قرباني نه کیږي یو شرط دا دی چې د قرباني زناور او غوا غوې ګټ چيله په خپل خپل انواع سره یې یعنی دوا کوبونه یې دوخ یا د یو کوب والوي غواوی میخوی ګډوی چیلیوی چیلیوی هغه په خپل انواع او په خپل اقسام سره وی بهرحال چې د هر قسمه عیب نه هغه پاک وي دا غایبونو بیان علما کرام کړی دی د غوګونو د خکرو د سترګو د پوزي زداغي یو سو عیبونه بیانوم چې په دې عیبونو سره زناور د قرباني کې نقصان راځي او په دې نه راځي یو داغینا پوزه شو پوزه دریمه حصه یا د دریمې حصې نه زیاته پوزه پریک شوي وي نو د داسې ځناور باندې قرباني نه کیږي سترګه شوه په دواړو سترګو یو ځناور لوند وي قرباني پې نه کیږي په یو سترګه کې نظر نه وي قرباني پې نه کیږي پیدایشي د ځناور سترګې نه قرباني پې نه کیږي د ورځې نظر لګي او د شپې نظر نه لګي بیا جایز ده خو بهتره نه ده د شپې نظر نه لګي او د ورځې لګي نو جایز ده په یو سترګه کې سپین ګاټه درې مېسا یا د درې مېسې نه زیات وي قرباني پینې کیږي ها کچرته د درې مېسې نه کم وي قرباني په جایز ده سترګي چپي وي هر شی او ته دو دو ښکاري قرباني پي جائز ده غوږونه پيدايشي د يو قرباني د ځناور دواړه غوږونه نه وي قرباني پي نه کيږي پيدايشي يو غوږي وي يو نه قرباني پي نه کيږي په غوږ کې سوري وي قرباني پي جائز ده غوږ ته داغ ورکړی شوی وي، د ځناور د قربانۍ جایز ده، په اوږدوالي ټول غوږ شلیدلی وي، په اوږدوالي سره نو قرباني هغه الله ته خوښه نه ده، مکروه ده، مکروه تنزیهي ورته وي، غوږونه واړوي نو غوره نه ده کیږي، خو بهتره نه ده، خلاف اولا. غوږونه یې مخکې طرف نه په پرې کولو سره ځوړند وي بهتره نه ده جایز ده بهتره نه ده غوږونه د شا طرف نه په پرې کولو سره ځوړند وي ها مخکې طرف نه د شا طرف نه نو هغه قرباني پاره جایز نه ده مجموعي طور درې مېسا یا زیات په وخت کې سوري وي قرباني په جایز ده ټول مجموعي تور درې می سینا کم غوږ کې سورې وی جایز ده درې می سا یا زیات غوږ پرېک شوی وی قرباني په جایز نه ده درې می سا درې مېسا نه کم پرېک شوی وي یو یا دوا کرونا پیدایشی تور نه نو مکروه ده خنه ده د یو یا د دواړو کورونو ټوپۍ غورځېدلې او کوشکله غونډه کې نه چې د ښکر د پاسه یې څوک ته ټوپۍ وي څوک ته کوشکله وي د یو یا د دواړو ښکرونو نه هغه کوشکله او ټوپۍ غورځېدلې دا مکروه ده مکروه تنزیه یعنی الله ته خوخه نه ده کورونه د ویخ نه مات شوی وي او دننه یې څه په نظر راځي مغز او هغه دماغ انسان ته په نظر راځي د ویخ نه کر مات وي نو قرباني په جایز نه ده کورونه د ویخ نه مات شوی وي او دننه یې څه په نظر نه راځي هغه مغز نو بیا جایز ده درې مېسا یا زیات خکرې پرېک شوی وي نو قرباني جایز نه ده د درې مېسې نه کم پرېک شوی وي نو قرباني په جایز ده او زغاخونه وګورئ ټول غاخونه مات شوی وي قرباني په منه ده جایز نه ده ځنې غاخونه مات شوی وي او واخه نشي خوړلې قرباني په نه کیږي کچرته ځنې غاخونه مات شوی وي او واخه په خوړلې شي نو قرباني په جایز ده اکثر ددی مسلو تپوس زمونږ نه خلک کوي نو دا مسلی زه ځکه ډیر دوهراوم چې ددی مسلو تپوس زمونږ نه خلک کوي یعنی جی غاغ مات دی غاغ وتلی دی واخه په خولې شي ټیک ټاک نو ټیک ده قرباني پکېږي پیدایشي غاخونه نه او خوراک نشي کوله نو قرباني پې نه کیږي او که چېرته خوراک کوله شي نو قرباني پې جایز ده جبې ته وګوره د ګړې د ګړ چيلې جب نه قرباني پینې کیږي د غوا میخه جب نه او خوراک نشي کولای قرباني پینې کیږي کچرته جبې سمامولي معمولی نه یو خوراک په کولای شنو بیا جایز ده د غوا میخي جبا درې مېسا یا زیاته پرېښوي وي نو قرباني پې نه کېږي. د غوا مېښې ژبه د درېیمې حصې نه کمه پرې شوې وي، نو الله ته خوښه نه ده، مکروه تنزیهي ده. اوس سینه وګوره، د ځناور تیونه، پیدایشي طور باندې تیونه نه وي، ته د ځناور ته نه وي. چاغه، غوايي، مېښی، چېلۍ، ګډۍ قرباني پرې نه کېږي. تېينه سينې يې وچ شوي وي، قرباني پرې نه کېږي. تېينه شته خو وچ شوي وي، بغير د مرض نه پۍ وچ شوي وي، قرباني پرې جائز ده. درېيمه حصه يا زيات تېينې پرېک شوي وي، قرباني پرې منع ده، قرباني پرې نه کېږي. د درېيمې حصې نه کم پرېک شوي وي، قرباني پرې جائز ده. د تیونو سرونه پریک شوي وي قرباني په جایز نه ده د دریمې حصې نه کم پریک شوي وي قرباني په جایز ده د ګډې یو چیلې یو تینې قرباني په جایز نه ده یو ته په مرز سره اوچوي وي قرباني په جایز ده یا یو ته ځای شوی وي قرباني په جایز نه ده د غوا میخي اوخي یو ته نه نو قرباني په جایز ده یا یو ته ځای شوی وي نو قرباني په جایز نه ده او که چرته دو توی نه نه قرباني په جایز ده یا د دوو تینو دو تینې ځای شوی وي نو بیا په قرباني جایز نه ده یا د دوو تینو په یو چوي وي بیا په قرباني جایز نه ده که چېرته د یو تی په یو چوي وي بیا په جایز نه ده اوس خپې وګوره د زناور یو خپې پریک شوي وي د زناور قرباني په جایز نه ده که چرته دوه، دري يا څلور واړه خپې پريک شوي وي قرباني پې جائز نه ده. په يوې خپې ګډ وي او په ځمکه کې خودلې شي قرباني په جایز ده که چرته په ځمکه باندې کې خودلې شي او مزل نشي کولای قرباني زه تم نشیدلې نو قرباني په جایز نه ده که چرته داغي په خپې لګولو سره ما هغه ځای د حلالېدو پورې تللی شي نو بیا په قرباني جایز ده لکۍ ګوره درې مېسا یا زیاته لکۍ پرېک شوي وي قرباني په جایز نه ده د درې مېسې نه کم پرېک شوي وي قرباني په جایز ده پیدایشي طور باندې لکۍ نه بغیر لکۍ پیدای زناور نو قرباني به جایز نه ده د لکۍ منځنۍ حصے په پرې کېدلو سره یا په شلیدلو سره سوري شوي وي نو خلاف اولا کیږي خو غوړه نه ده لم د ګډو لمان وي پیدایشي تور باندې د ګډ لم نه قرباني په جایز ده پیدایشي تور باندې د ګډ لم ورو کوي قرباني په جایز ده درې مېسا یا زیات لم زای شوی وی قرباني په جایز نه ده د درې مېسې نه کم زای شوی وی قرباني په جایز ده خارخ بعضی زناور په هغه باندې خارخ وي ها داسې زناور چې هغه باندې خارخ وي خسور وي نو قرباني په جایز ده او که چرته سور پاتې نشي او د اډوکو مغز ختم شوی په دې خارق سره نو قرباني په جایز نه ده اډوکو باندې وازګه پاتې وي نو به تر نه ده خلاف اولا لیونی زناور داسې لیونی وي چې سور وي غټ وي قرباني جایز ده لیونی زناور کمزورې وي ماند شوی او واخه هم نخوري نو قرباني په جایز نه ده لیونی وا زناور واخه هم خوري او ټپ شوی هم نه نو قرباني په جایز ده داسې زناور چې هغه ټوخیږي ها لکه دا کرونا چې لګېدلې دا زناور ته وې لګېدلې داسې زناور چې باغ ټوخې لګېدلې وي نو کیږي خلاف اولا ورنه ده خنسا او مخنث کم زناور اے خنساوی مخنث وی نو داغي قرباني جایز ده شنډه وا ګډه میخه قرب او بچي نکیږي قرباني په جایز ده حامله زناور چې په ګډه بچي او ولادت داغي نږدې وي د پیدایش موده نو جایز د قرباني مریض چې مرض احکاري قرباني په جایز نه ده ځکه چې دا خو یو عیب پای کې احکار دی داغي ساروي یو اندامي په ګرمه اوسپنه داغي شوی وي قرباني په جایز ده زخمی شوی وي د قلبي غوې چې په کناټو باندې د وهلو هغه زخم پاتې وي تارونو باندې شاته نه وي په لخت وي قرباني په جایز ده د قلبي غویان چې په سټ باندې د جغ زخم وي جغ په خوري او هغه او په سر په زخم وي قرباني به جایز ده نو دا سيزونه وو چې دا غي د عیبونو بیان ما وکړ چې په داسې حالت کې پاره قرباني لازمه ده او په داسې حالت کې پاره قرباني لازمه نه ده موږ به د عیوباتو د ډېر خیال کو چې موږ به خپل ساروي د دې سیزونو نه بچ کو چې دا یې پکې رانه شي هو بعضې حیوان ګندګیری خوري هغه د یو څو ورځې د ګندګیری نه بند کی بیا دی هغه حلال کی لکه اوخ اوغه سلوي خورځ پورې دی هغه بند کی د بغند ګندګیری نه اورې تړي واو وای میخه او سندا شل ورځې پورې دی بند کی او چیلې تر لس ورځو پورې دې بند کی بیا دې هغه حلال کی ټیک دی حیوان د اغستلو په وخت کې عیب وو به چې کوم وخت کې اغستې ده په وخت کې په حیوان کې عیب نه وو خورستو ګډ یالون شو یا بل عیب په سناور کې پیدا شو نو چې قرباني جایز ده او کنه قرباني ممنوع ده منه ده نو مالدار ته پکار دی چې بل یو حیوان حلال کی غریب سره چی چې پاو قربانی واجب نه ده هغه د هم دغه قربانی وکي کی دارنګه پکار موږ لدادي چې موږ په دې زناورو چې کله موږ علالی کو د عیبونو ډیر لحاظ موږ وساتو ولی عیبونه ډیر نقصانی سيزونه دي اسنه چې زمونږه قرباني خراب نشي ګوره یو حیوان اغسترو نورستو بل یو شریک تا سره پیدا شو نو دا قرباني کیږي اغه ځان سره شریک کولای شي او کنه ان د قرباني د پاره چا غوا غوې واغستې دا او دا غستونو په وخت کې دا نیت وکړه چې کچر ته بل څوک پیدا شو نو هغه به هم په دې خپل غوا کې ځان سره شریک کومه او په شریک به قرباني وکړو د دې نورستو سنور خلق د د سره په غوا وای میغه هغه کې شریک شو نو دا صحیح ده لکه د نیت کړي مخکې نه او که دا غستونو په وخت کې دا غ نیت د شراکت نو بلکې د پوره غوا او د ساروی دا غستلو نیت یې کړو اراده کړو نو سپای کې د بلچا شرکت کولو خندي بهتر ندي اگر چې وایي ها مالدار بشریکه او غریب نه شریکه ها دا بګي خو بهتره دا ده بهتره دا ده چې کم نیت دې کړي او په هغه نیت باندې پوره لار شي پوره د غریب او د مالدار په قرباني کې فرق سره مالدارم قرباني کوي غریبم قرباني کوي کله قرباني پټ شو پټو او بلې واغستې ده بیا غړومبه ګوره خیو مسله بده یاد په غریب دواړو قرباني یو غریب سره دی هغه قرباني واغستا خود قرباني هغه زناور غیب شو چرته او تختې ده غیب شو دوی یرا زوبلو قرباني والم بل واغسته بیا غلم به زناور پیدا شو بل قرباني واغسته واغلم به قرباني پیدا شو اوس کمالدار سړی سره دا شکارو شي نو د یو حیوان قرباني په مالدار لازمه ده هغه به یو قرباني کوي یو قربانی معتبر سړی واغستې ده هغه چې ته وتښتې ده غیب شو د بل زناور قربانی لا واغستې ده نو په د قربانی لازمه ده که مخکې کې او کاغه رستو کوي کاغه رستو قربانی د مخکې قربانی نه کمه وا نو بیا د هغه مخکنی قربانی وکي او دا او که دغم کوي نو دا غي هم نه پیسې چې هغه سیوا غسه هغه خیراتي ورکي او که چیرته د غریب سره دا کار وشو نو بیا به هغه دواړه قرباني هغه بالاله ګوره کنی نو بیا بیا هدارنګونه خنی دي زکه اس خلل پیدا کیږي زموږ توجه خرابې زو بیا بس کم نو په غریب د دوالو حیواناتو قربانی لازمه ده زکه لازمه نفل به شروع اول اغسته په لازمه نه وا خو هغه چرته و تختی دا او غیب شو ناغه په لازمه ده بلې واغستې ده نو چې بلې واغستې ده نو هغه په لازمه ده نو هر کله چې دا دوی می وار هغه هم په باندې واجب شو نو مالدار به یو علالی او دا غریب بدواله پدې کې باز داسې صورتونه دي د قربانۍ شرکا چې هغه ډېر اصل وي نو قربانۍ شرکا چې د هغوی د عقیدې په لحاظ صفا وي ولې که چې د هغوی عقیده خرابه وه نو ګوره قرباني بیا د یو هم نه کېږي په دې قربانۍ استدارو کې یو برخدار داسې رالی چاغه دا عقیده وا چې بغیر د الله نه مخلوق هم ذمہوار دی مالک د فیدې او د نقصان او سره د پوینا هغه جمعې سلوختیانی کلیزی رسومات بدعات هغه کوي نو د داسې سری سره یا زنانه سره شرکت کول په قرباني کې جایز نه دی ولی چې دا هغه عقیده خرابه ده چې بابا پويږي بابا وسیله کیږي او که لک تکلیف راغی نو هغه ته आवाज کوي فلاني خپلې کوي شهره او رزګه داغه دا کیده دا چې د الله نه بغیر مخلوق او عمر رسیدي شو پويږي دا سي عقيدي وال سره قرباني کول جایز نه دي که چا وکړه د یو کس قرباني وسره نه کیږي ښا د یو کس قرباني وسره نه کیږي هدارنګي په کور کې داسې مسائل رونی پنځه شپږ رونی پلار د ټولو وی او د ټولو د کاته مشر پلار دی هر یو بچي هغه صاحب نصاب هغه نه ګرځي هغه مال یعنی پلار اختیار دور اختیار بچی ته نور کوي چې د هر یو بچي سره پنځه شپېته زره روپۍ موجود دي پنځه لس زره ورسره خو دونه ورسره نه نو هغه چې یو پلار قرباني وکړي د ټولو حق ادا کیږي که چېرته دغه پلار په د شپږو بچو کې چې شریک دي یو ځای خوراک سکا کوي او سیدل کوي یو کاروبار دی د یو زوی ایسل لري یا د دوو د مشرانو او دا نوري ایسې نه لري چا سره یاد ساته داغه دوو حصو قرباني هم نه کیږي او چې داغه دوه حصې چې د چا سره شریکې وي د هغې قرباني هم خرابه کړه ځکه چې داغه یو د دوو زامنو نه قرباني کوي نو داغه نورو نه هم قرباني کوي یا باغ نورو ته د قرباني عوض ورکړي چې نه یو له قرباني وکړه او نه یو له عوض ورکړه او د یو د دوو نه قرباني کوي دا نو نه نه کوي نو بیا د دې قرباني نه کیږي او چې د چا سره شریک شو دا غیب نه کیږي هو بچي دی ټیک د شریک دی خو ار یو بچي هغه ځان لږه لږه پنګه جمع کړي دا چا ځان له یو ځای ځغسته چا یو ځای کاروبار روان کړي چا بل ځای او داغه سره دوره پیسې وی اگر که شرکت وی چې هغه د پنځو شپېتو زرو نه سوا مالک وي نو په هغه ځان له بیا قرباني لازمه ده بس د عیبونو ډېر خیال ساتل دارنګې د دې شرکاو ډېر خیال ساتل او د دې مسلې اکثر دا عوام پیجنی او په دې کې خه ماهران یو دا نور علما هم د دې سيزونو بیان ډیر کوي چې د قربا قرباني حیوان زناور یو سلو د مخ کې یو ساتلې شي ځکه داغه پالل هغه بهتر دي خو د قرباني زناور چاغه ته علاله ابا د اختر د مانزنا ورستو علاله د اختر د مانزنا مخکې اعلان لګ څو پورې د اختر مونږ تا مالک یا بل ځای کې نشوي نو قرباني ګورې نه کیږي د قرباني د سرمن پیسې او سرمن بچاله ورکه د قرباني سرمن هغه ته په خپل استعمال کې ځان لراوستې شي داغه نه بوکا جوړې داغه نه هابارال ار یو سیست جوړول شي ها په خپل استعمال د سرمن نه او کنه خرڅ وکړه نو دا غي پیسې د خپل ځان او په خپل اولاد کې نشي استعمالول هغه د غریب حق د پشان د زکات وګرځي څنګه چې زکات په خپل کور کې نه تقسیمېږي نو د سلمنې پیسې نه تقسیمېږي اوس ماشاء الله پته لګي ا د درې کاله خو سلمن شدي سلوک روپۍ وا پته لګي سکل وسنګ حالت او بل دا چې د سرمنې ټولې پیسې او سرمن تری مولایانو ته ورکې د مدرسو ته ورکې ښه خبره نو دا غریبانان عوام بسکه کونډې دي یتیمانان دي لیونی دي هغه ډیر غریبانان دي المار دي نسا غیلا ورکا سرمنې پیسې سا غیلا ورکا یوازې دانه چې ته هغه پیدا کړې په دا غرض او محتممان ګرځي آیا ویلکه دا د مدرسې د عوام په غریبانان زکه زکات د مدرسو شو قرباني د مدرسو شو اسرمل د مدرسو شو نو دا عوام غریبانان بسکه والجار ذل قربا ها دا قران چې ذکر کوي حقونه د خپلوان حق دی د لری نږدې حق دی د یتیم د مسکین حق دی د دې ډېر کوشش پکار دی چې منګار چاته داغه حق پلو ورسو قرباني دی وکړه د قرباني غوخه بدري سي کې یو ځان لا یو چې کا چا قرباني نه دا کړي غربا اغیلا ایوي سا اگر که چا کړي دا خو دوستان دي دي ملګری دي دي تعلق د دوستانه دا غي سره برقرار وساته او یې سبا کې اغیلا وکا اگر چا غي کړي دا داغي ساروي داغي پړې هغه ار یو شی با هغه شی به داغي صدقه کې بهتر ده او هغه چې سو پورې پي کوي د قربانۍ نه مخ کې نو هغه پي خیر دی چې نقصان کیږي پي د دالوي شو هغه د غرباو لا او مسکینانو ته ور کوي حدارنګي د قربانۍ په وخت د حلالېدو کې چې کله قرباني کې مخ به له قبلې ته کې کته به ګټه یا یو لرګی کې دی یو ډغل به له وکني چې هغه وینه هغه ډغل ته ځي بسم الله والله اکبر یا بسم الله الله اکبر دا فرض دا به وي هر هغه څوک چې هغه سره پدې قرباني کې شریک وي چاله دوه کسونی ولې دا نو دواله به وي یو کس نیولی یو کس به وي او چې چا د ساروي خپې او لکۍ او پړي نیولي نو هغه هم بهتره چې وي او کو نو نو په هغې لازم نه ده او دی به خامخا وي دا خو د قربانۍ سم مسائل موږ بیان کړو د عیبونو بیان موږ وکړو ها د اختر د ورځې چې کله اختر نمخ کې د عرفه ګوره حباب زمونږ نه خلک دا ته پوس کوي چې د عرفه روزه کله ده چون کې سبا په بین الاقوام په ټوله دنیا کې د عربو عرفه ده او عرفه ده یو عرفه بل ورځ د جمعې په ورځ باندې هغه په ټوله دنیا کې اختر دی یوم النهر او اگر که زمونږ اختر نشته خو پای کې شک دی نو چې کوم ورځ کې شک رااله چې نه نختر دی او که عرفه ده نو د شک په ورځ باندې روزه او په شک باندې عبادت کول داخني دي سبا که څوک روزه نيسي او ثواب ګټي نو سبا د عرفه رضا سبا یقیني ده که عرفه یو کني نو ثواب وکیږي کنه د جمعې په ورځ بل ورځ بیا شک کې راځي نو که څوک روزه نيسي نو سبا دیونی سي بهتره ده او بل ورځ بیا هغه د شک ورځ دا ده اگر چې پاکستان کې اختر نشته په ټوله دنیا کې د جمعې په ورځ باندې بیا اختر دی او د اختر په ورځ باندې خلک روزي نه نیسي یو دا هو تکبیرات چې دي نو دا با د جمعې په سحر موږ پسې شروع کیږي او دا به په درويشتو منځونو کې ویلې شي درویشت منځونو کې به دا تکبیرات ویلې شي سبا د نه د جمعې په سهار به شروع کیږي او د اختر په پنځم ما د اختر په سلورم ورځ به ختميږي مازیګر یو د عرفه را شو پنځه منځونه شو د جمعې او درې د اختر شوې خالی اتوار او ګل ها نو درې هغه شوي تین پنج پندرا پنځل ساغه منځونه شو یو د جمعې منځ شو درځي پنځه دا شو شل شو او د پنځم په ورځ ماجګر باندې به ختميږي دا تکبیرات جمعه خالی اتوار گل چار پنج بیس د دې سلور ورځو شل منځونه شو او د منډي د منګل په ورځ با درې منځونه سار او ماسپخیم او مازیګر درې منځونه په مازیګر د پنځم په ورځ به دا تکبیرات ختميږي تکبیرات زنانوی په منګ نشته ولی نشته دا په نارینه اوم دي دا په زنانه اوم دي د فرض مانځ نه رسو درویش منځونه ما تاسو راغې د جمعې په سهار به شروع کیږي او دا چې سوره په دې ورځو کې ویلې شي نو ثواب زیات دی ا د اختر په ورځ چونکه زمنګ اختر حکومت صوبايي او مرکزي دواړو اعلان کړی چې د هفتې په ورځ به یې د خالي په ورځ نو وړوکي اختر کې خوراک کول د وخت بهتر دي ثواب زیات دی او خوراک په کجوره شروع کول ثواب زیات دی او غټ اختر دا چې خوراک ورسو شي او د قرباني په غوخه باندې خوراک شروع کړي د ورځې نو ثواب زیات دی دا سلازم ندی واجب ندی سنت ندی یو مستحب عمل له بهتر او یوازې دغه نه ماشومان لم کنټرول کرا وسه چې ټول ماشومان لوی واړه دی اغا لغوندي په دغه رز باندې امساک وګړو روزه نشته امساک امساک ځان بندول د خوراک او سکاک نه تر قرباني پورو قرباني کله ليټ شي قرباني لري چا نيولي نو بیا خیر دې مونږه پوره مونږه پس دې بیا هغه خوراک شروع کی بهتر خدا دا چې د قرباني په غوخه باندې یا په شوریا باندې ځکه دا یو قسم ملمسیا ده او ملمسیا په بهتر شی باندې شروع کول دا یې پکاري داختر ګورل د وخت پاسې دل غسل کول او سا نوی جامع صفا چول خوشبو لګول او د وخت د لوی اختر منزله چونکه خوراک نه د وخت عیدګاه لتل دا بهتره خبره ده او چې عیدګاه لزینو په یو لار چې راځینو په بل لار او دا به ډیر وي او په برابرې आवाज چې خوا کې کوم ملګری چاغې موري د قربانۍ د منظر کې په موږ د اخترونو کې دا دعا خلک کوي د اختر د منظر نه وروسته دا دعا ثابت نه ده شان ورشا کشمیری رحم الله فیض الباری د بخاری شرح درې ځې لیکلي په خپل فیض الباری کې لا دعا بعد صلات العیدین نشتره دعا په زمونږ د اخترونو نه یو سره وی چې دا دعا ولې نشته د مونږ ار یو شی د اخترونو هغه د نورو منځونو جدا دی په دې کې تکبیرات شته واجب دي شپږ تکبیرات دي او په نور منځ کې ولې تکبیرات نه کې زوایل خا چې کله یو جمع جوړیږي او منځ کې پای کې اقامت وي پای کې بانګ وي د اختر مونږ ته اقامت او بانګ ولې نشته وروچ ته وې دا ها پکار دی چې وشي بیا او پکار دی چې بانګ او اقامت هم شي نه چې کم یو شی پیغمبر پاک ویلې ده نو هغه کار وکړو د اختر په ورځ نفل نشته نه په عیدګاه کې او نه په کور کې هو د اختر د مانځنه وروسته که څوک بیا په کور کې کینو کولای شي زنانه یې اکثر خو بهتر په دغه ده روده نه خو په عیدګاه کې نه د اختر د مانځه نه مخکې شته او نه وروسته شته او د ښځو تلل په دغه ورځ د اختر چې کله مونځ شي نو دا یو بل خلک غاړې ور کوي مصافحه کوي دا مصافحه او یو ملمه ده د بل ځای راغلی دی لری ډیر وخت اوسره ملاو شي بشک ته اوسره مصافحه کولې شي خو چې ستا ورور دی ستا گاونډي دی ته اوس را په یو لار تلې ادګاله اول ته چې منځو شنو اغلم په پرزولو ورځیو او مصافه کې دا بیا خنه ده دا دا خلکو د پاره چې ډیر وخت تیر شوی او هغه یو بل سره ملاقات نه کړي نو هغه یو بل سره مصافه معنقه کې نه هغه نم بچکول ځان په کار دی خو ځا بیا هم کاغه کوي نه کاغه ډیر وخت ملاقات یو بل سره نه کړي دارنګي د دا اختر په ورځ باندې نارینه او زنانا مخبرو لتل دا جایز دی او که جایز نه دی د نارینه او دلم خو ار وخت جایز دي د ورځ نه د شپې په لشي نبی عليه السلام تللی او هو کچرتا دا سړی مخبره د پکال کې یو رزم نه تللی او په اختر کې ځي او اختر یې لازم کړی نو دا بیا رسم دی دی به په دغه ورځ باندې نه ځي بیا ځکه ویله که لومبی به قبر ته لار شم او بیا به مانځه لازم نه دا تا رسم جوړ کړی دی هر وخت روزانه دوی مدرې مورزې مقبرې ته نو که د اختر په ورځ لارې ام خیر څه بده خبره نه ده خو چې ته په کال کې یو ورځ مقبرې ته نه ځې او په اختر کې روانې بیا منه ده چې څنګه به څوک زی په دې نیت باندې چې دا لومبه اختر دی او کو څوک راغی نو هغه ته الله دې تاسو سره ډیر خو کی ته په سې نیت راغلی او چون کې دعا په اختر کې پیغمبر منه کړی و نو بیا خیر دې تاسو الله خو کی ته خو راغلی خو وروره دعا باندې کو چې په اوس کا روټي په وګړه قدر یو نه چې نشته نه خو په ادب ورته وایره الله دې تاسو سره ډیر خو کی ته خو په ښه نیت راغلی خو چونکې دا شی شریعت کې منع دی نو موږ به دا شی په کار چوونو کو چې نه ستا ګناه وشي او نه زما ګناه وشي بل د زنانه او تلل مقبرو ته دا خو په هیڅ حال کې روا نه دي په دې باندې ابل رز احادیث تیر شي ما په دې بیان کړو نبی علیه السلام په هغه ښځه لعنت ویلی چې هغه مقبرو ته ځي، لعن الله لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات القبور لعنت د الله دی په هغه ښځو چې هغه روانې دي مقبرو ته مقبرو ته ځي کوم زنانا چې مقبره ته ووتېدله او دا سو پورې واپس شوې نه ده دا د شیطانانو په جال کې ګیره ده په لعنتونو کې ګیره ده په لغزو شونو کې ګیره ده موږ به زنانا ها چې کوم پوهه دي قران خوانه هغه به نه مقبرو لذي بلکې نور زنانه به هم موږ پوهه کو چې دا شی شریعت کې منه نه هو پلار دې مور دې دا بشک هر چا ته خواږی ملوي کور کې ول دعا والا نو چې کوم زنانه په کور کې د خپل مړو لپاره دعا غواړي هغه خزل الله د یو حج او د عمره ثواب ورکړي په کور کې نو چې تال تلال شي نو څه فایده خو نشته فایده خو په کور کې زیاته ده چې ثواب هم ملاويږي او دوام وتکيږي نو دا سم مسائلو ما تاسو ته بیان کړ او د دې تکبیرات او ذکرون هم ضروری دي او د بعضو رسوماتو خو د اختر په شپه خلک ملسونه کوي د اختر په ورځ په دویمه خلک سرګاونو ته ځي کوم شریعت سره برابر وي هغه جایز دی خو یاد ساتئ سیلګاونو کې داسې ځایونو ته میلګاونو ته چې پای کې د بهایې دروازې وي کولاویږي او پای کې نور فسق او فجور کیږي موږ به دا غین خپل اولاد منکو موږ به دا غین کشران او مشران منکو چې غزینو ته لاړ نشي هغه د بهایې زین دي اسې د سیل ځای نه یادوي خو هلته د بیعه جومات ته دې ځي او خپلوانو که دې لاړ شي مبارکي دې وکړي بل ځای ته دې لاړ شي او بل اکثر زنانه هم ځي بیا هغه ځای نه د زنانو به څه کارو شو ته میلوو ته او سیلګاونو ته ځې که نور راځي خو هغه خو ناخبره نو چې کمې خبرداري د دین نه غم رواني نو موږ به خپل اولاد ځکه چې زموږ مال بې ځای لاړ نه شي اکثر سیندونو کې بیا هغه ډوب شي دا خوشحالي او اختر زمونږ په غم هم بدل شي الله هم ناراضه شي پیسې هم بې ځای ولګي خپل اولاد له موږ په داسې طریقه پیسې نه ورکو او خپل اولاد به موږ د دې پابند جوړو چې بچي پلاني ځای له بنه ځي ها نو دا یو څو معروضات ها یو څو خبره ما تاسو مخ کې وکړي الله دې موږ لا په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي زه ان شاء الله چې دا طریقې باندې زمونږ قرباني وشي په دې طریقه زمونږ اخترونه وشي نو زمونږ رب هم زمونږ نه خوشاله وي سبب زمونږ پیغمبر زمونږ د پاره شفارس هم کوي مونږ هم خوشاله یو په دې خپل خوشاله باندې او کنه خلاف شریعت کارونه یا ساده ابس پیسې مولګي دي ناراضي کوم دا اکثر ها چې دا غم شوی نو په داسو کورونو کې خلک نوی کپلې نه چي او زمونږ ان شاء الله چې کوم مونږ د عیدګاه هغه به د هفتې پورز سحر ان شاء الله د وخته موږ لا ټیم خو ټاکل نه دی خو به تر دا چې د شپږو نه مخکې مخکې ان شاء الله زمونږ مونږ کیږي په عیدګاه د جانګيري د پاپا بټي سره چې کوم زمونږ زړه عیدګاه ده پای کوم کې ان شاء الله مونږ کو ارزه نه چې څوک راته شي نو د وخت د ځان نه ورسي ها د پاپا بټي چې کوم د جانګيري د کارخانه چې کوم د جوارو کارخانه سره کملار تللی دا نو هغه مخکې خټان دي او د پاپا بټي سره ها عبدالکریم خان چې کوم زمنګا ها ایم پی ای هم دی وزیر منسٹر هم دی دا غیزم کیږي پای کې چونکه زمونږ عیدګاي زړه په زړه عیدګا کې ان شاء الله موږ به کېږي د اختر موږ کو د هفته پورز د وخت ان شاء الله حاتم لا موږ برابر کړي نه خو د شپږونه مخ کې مخ ان شاء الله ځان رسوي چې کله موږ کوي نو خوراک په دا غرض نه نو د وخت ځان حاضرو کی چې د وخت منځ شو بیا خلک خپل خپل قربانولا ځان را رسي خپ اخلاص خپ مینا قربانیان وکي او د خپل خپلوانو سره په خنیت باندې سي طریقې باندې ملاو شي الله دې موږ له په دې عمل کولو توفیق نصیب کړي او زمنګ سبقونه به ان شاء الله د هفته په ورځ بیا شروع کیږي په دې هفته باندې آینده هفته چې دا دوه ورځې وروسته په دې باندې باختري او په بل هفته به ان شاء الله زمنګا د معمول موافق سبقونه شروع کیږي هغه په ورځ زموږ سبقونه شروع وي واخر دعوانا دعا وکړئ الله زمنګ دا بیانونه زمنګ دا درسونه زمنګ د کامیابی ذریعہ وګرځوا د خلاصون د جهنم نه ذریعہ وګرځوا د جنت د تو ذریعہ وګرځوا الله زمنګا ترمر کا پورې دا مشغله نصیب کا الله زمنګ مشران شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله داغه استادان حضرت حسین علی نور الله دارنګې داغه استادان عبید الله سیندی سور استادان داغه ملګری دارنګې زمونږ استادان شیخ الحدیث مولانا محمد یار با چې سور وفات شوی دی الله زمونږ نیاو نکاح چې سور وفات شوی دی زمونږ ملګری زمونږ شاګردان نارینا زنانا نږدې وخت کې لری وخت کې الله د ټول هغه مقام خسته کې او موږ سره پوره پوره حصہ پیدا کې چې زمنګ دا غي سره او زمنګ سره ملګرتیا وا په دین کې په اړ یو موقع زمنګ دا غي ملګرتیا وا الله دا غي مقامات خسته کې قبرونه په الله منور کې چې کم بیماران دي کورونو کې د الله تعالی صحتونه ورکي او الله ته ها ته جوړ کې شفا او لور کې هسپتالونو کې کورونو کې چې چا څه قسم مشکلات دي الله تعالی دا چا مشکلات معلوم دي الله زموږ ټول مشکلات موږ ته آسان کړي او الله زمونږ هم سم مشکلات دي تکالیف زمونږ باندې مرګري دي هغه کاروبارونو کې سم مشکلات پیدا شوي دي الله مشکلات هغه ختم کړي بعد ملکونو کې زمونږ سبازي مرګري دي شاګردان دي د شاګردانو بچي دي او هغه بعد ملکونو کې دي یورپی کې دي اسلامي ملکونو کې الله دا غي امدادو کې د هغې څه کاغذي کاروایانې یا کارونه معطل شوي دي، د بیمارو نه هم بچ کړې او الله هغه کارونه ور روان کړي او خیر او برکتونه پکې واچوي چې د چا څه قسم تکالیف دي زموږ نه چا دعاګانې غوښتې دي بار ملکونو کې اندروني الله کاروبارونه زمونږه الله دا چې ولال دی زمونږ د ملک حالات ډېر به بد حالت سره چلیږي او روان دی ډېر منګای سره خلک مخ دی الله زمنګ د ملک نه بدمنی ختمه کا الله دا منګای ختمه کا زمنګ په دې ملک مسلمانانو ملکونو کې الله رونق د دین پیدا کا الله د قران او د سنت هغه جره کا او هغه رڼاګان پیدا کا او الله چې زموږ سره ګناونه شي الله زموږ ګناونه معاف کا چې څوک موږ سره په دې دین په کار کې مرسته کوي زموږ خدمت کوي زمونږه جانی او مالی زمونږه سره نصرت کوي الله ته اوس خپل امداد شامل حال کا زمنګ بازي ملګری دي دا غینه په دې میلو کې بازي خلکو پیسې په غلطه طریقه باندې والی دي ها درځي ته والی دي الله تداغه نعم البدل هغه هغه لا ورک الله او الله داغه د بل غاله دا پیسې هغه د الله امداد وکا او چا چې صدا ظلم او زیاته کړي الله تعالی داغه مناسب سزا ورکا لکه دا ډېر ظلم دی خپل سره او مزدوری کوي او هغه نه هغه پیسې والي شي الله تداغه امداد وکا او داغه الله ظالمانو سزا غیر داغه مناسب ورکا زمنګ بابو صاحب دی بیمار دی دعا وکي حامد بابو صاحب چې الله ولا صحت ورکي الله داغه د بچو سره زمنګ د بچو حفاظت وکي الله دې زمنګ بچي دیندار جوړ کړي زمنګ نورستو پابند دین والا جوړ کړي زمونږ د بازار کلی د فلک شعر هغه مور وفات شوې ده هغه په حاکم دعا وکړي امان خان استاد مور او دا غي الله دې هغه هغه مقام خسته کې نور سور وفات شوی نږدې لري الله یې ټول نو